لا يرد القدر تقدير نشي واپس کولا تقدير نشي ګډه ولا مگر دعا یې ګډه ولا شي دعا یې واپس کولا شي تقدير ا دې کنه هغه تقدير مراد ده چې پاشه کنه تبديل و تغيير ته پښه کېدای شي تقدیر په دوا قسمه ده یو تقدیر مبرم بری او یو تقدیر معلق بری تقدیر معلق کنه هغه په سبب پرې تړلې وي مثلا دا په شری کړی وي چې دغه سړی ته به کنه دا افات په ترسې کې کچره دعا چا مرته دعا نه وته وکړلې یا بچ دعا نه وته وکړي دا تکلیف به پلکی ته ورسېږي او که دعا یې وته وکړي پلکی دعا وته وکړي پلور یا مې دعا وته وکړله یا بل مسمد دعا وته وکړله کنه بیا به هغه دعا په برکات نو تکلیف مینونه باد کی په دعا پر کنه هغه مصیبت ته تړلا وی کوي ته وشو لا خو کنه خلوص کی کوي ته ونشي به ته ورسېږي لا يرد القدر الا دعاء نشي واپس کولا تقدير لرا مگر دعاء واپس کولا شي زنا چار په دعا پر تلوي چې کچره کنه دا دعا وي ته وشولا کنه خدا تکلیف نه بخلو شي د مصیبت نه بخلو شي یا بدار کنه مطلوب بلا ميمي کا دعا وي ته وشولا دا مطلوب به تور شي کنه او کا دعا نه مندلا نو به دا شي ته پلوس نشي ور او نشي ته په عمر شه مگر کنه البرو امیر په سره احسان شي ګډه کنه هغه په مشر یې توله کړدا شي و ان الرجل لا يحرم رزقه و سای دې رزق نه محرم کېږي به ذنب ګناه په سر بونه یصيبه چکم ګناه ته یو راسي کنه زنه دا څه کنه ګناه نه چې ګناه په واجب باندې سای دې رزق نه محرم شي کنه برمیره په باندې باند شي پس کنه غلې باند شي پس نه باند شي کاروبار شي کنه نقصان رسېږي یو ګناه په واجبونه دا یو ګناه ارتکاب کو پر دې اړه سزا درکوي کنه چې هغه رزق نه باند کو کنه پس نه نه کېږي برمیره نه پروارېږي یو به کنه ختم شي پنکای مصیبت تا پنکای مصیبت تا وعن عائشة رضي الله قالت قال رسم ا ملائکه ته چې دا حارثه ابن عمان دا جنتی شیخ خپل تلاوتی نه کو نبی سم دا کنه خب بیان کو یا دا کنه منظر یې بیان کو چې کذالکم البر کذالکم البر د هرنګ وی نکی د هرنګ وی نکی کنه نکی دې ته ویل شي کنه و دې نکی دا بدل ده وکانا بر ناس به امه هو د حارثه ابن عمان ډېر کنه محسن و د خپل مېر سره مېر سره به شګړه ډېره کړه نبی سمه ده کنه مقام ولید په جناش کې په جناش مرید تر خپل تر وتی نه کنه نکی وی چې دې ته ویل شي نکی دې ته ویل شي کنه چې هي جنات ته ورسوي رواه في شرف سنة والباقي في الإيمان وفي رواية قال نمت فرأيتني خير من ولده خير وشبه من خير شو جنات ولده كنا او د رب غوسه او قهر دا کنه د پلور په غوسه پر تغلیه دو د پلور د نه کنه ناراض وره ته په غوسه و د رب ته په غوسه دا کنه خدای په کاده ناراض ده راو ترمذی ا دې رضا نه او د سخت نه د پلور رضا او د سخت کنه په جایز عمر شي کنه جایز چار کی وی او پاګه شي کنه ته نه پلور اپلو د کنه په غوسه کولو یا د کنه په ناراضه کولو کنه دا نه چې ونه یې چار در باندې کو نه راو چار در باندې کو بیا ته نه کړلا به پلو د ناراضه شو کنه هغه نو شي جې دا چارو شي وعن ابي دردا ان رجلا اتاه يسايا ابو دردا ترول فقال ان لي امراه امو يواشددو وان امي تامرني بتراكها بهتره دروازه خو د میون دروازه ده نه پلور کنه ا دې اجازه په دغه میون دروازه ده مې چې پلور زی کول ته پلور خوشی دې پلور زی کول دا سبب ده ا دې خبره چې جنت نه په میون ګټ پنه نه وځي حدیث مې تور وولو اس فین شی ته فحاف نه باب او زیه کچره تو خوشی وی کنه بدا دروازه اروونسا ا دې دروازې حفاظت وکړه او کنه فاشې دې کنه بیا ځای کا بربوده یې کا سول دا په یو کې چې خو مېر پښتنه نه کوي چې مېر مې لګیا دو کنه اگر مت کوي دوه دې تور مساله ته کلا چې تور کنه ا پلور خوشلول دا جنت مې دروازه دو وجه دوتا دی والد نه پلور نه مراد کنه والد نه هغه څه مراد ده کنه چې ته پیدا کوي ته د پیدا کولو سبب ده ميرتا دا ولي ټکا ويرانو فمير بولا اطلاق کو شو کنه چا تو دې سبب علم سبب جوړ شو ده امير بسرا په شروع ولا یا دا ما چې د مير حکم به تر کولا نه معلوم شو امير خو په پلور نه حق زیوتا چې پلور کنه د مر درجات وکنه پلور زمون دي چې جناب دروزاد او میو دروزاد وکنه امير خو په تر کولا باندې کنه اګرو ذکر خو به ډېر اهم وي نه دا منا کا چې خبره څه ته مرضی دو کنه قالو سکویا او ککل ځای کویا کچره هغه شله داسې و چې واقعي کنه شه هغه بس زبانی و کنه مېر دې تنګولا نفرمانی ولې و به هو تلو کوي کا او کدا سره چې هغه دو خپل رغه وي خو کله کله خوشي نه وي نه خوشوله هتو ته آتا کو کنه تو خدمتا پر آتا ری کار بده کو دینداری وندا دو کنه خو میر یا کنه سر یا خوشي تبا نیو سره شو کنه بیا اے کنه واه ته وی کنه چې ته لوکوي به ته لوکه کنه په داسې وای خول ته تکلیف ته ځکه چې بل شهر بیا چې څه داسې وای مې کنه وشققت لها من اسمي او دا نوم مو ورکنه ورسیل کړه دا رحیم رحمان نه نمو و دې دې کنه نوم ماده سره یو د زر رحمان و د رحیم ده امو سره تعلق مستاد رحیم سره کنه د خپل ګرا سره فمن وصلها چا چې کنه وپللو دا رکنه خپل ګرا ته وصلته دا به زه زوم کنه خپل رحمت سره به ملاو کو ومن کتا چا چې پرې کو کنه بتت هو زه بیا چې پرې کو کنه خپل رحمت سره پرې کو راو ابو داود وان عبد الله بن ابي فقال سمعت يقول لا تمضي رحمت على قوم فيهم كاتب رحم نرد لك رحمت په حکم باندې چې په دې شکل اخرای موجود وي چې د رحمت او خپل ګرات کټ کوي کې په ټول کلی باندې کنه په قوم باندې خای په رحمت نرسي وها نبی وکړه کاله قسم ما من ذنب اخر ان يعجل الله لصاحب العقوبه في الدنيا نشا سو ګنا چې ډېر نه یې کوي چې لا پک ناغد ور کوی چې ستن ته سزا په دنیا شه ما ما يدخل له فخته ترا دې اګنه چې سن سخرت پر وي تکفیر دي من البغي په ظلم نه ظلم هغه واحد ګناه ده کنه چې په دنیا کې پر دیار کنه فورا هغه ظلم ته سپړ ور کوي او سو بحر کې ماته ته پرې دی یو ظلم ده وقتیات رحم بل خپل ګرات پر کول کنه اې په دنیا شبا کنه اثر به تر رسېږي او په خرخه وسوي ته پوتې وي وعلي بلاد بن امر قال قال رسول چې رحمت کنه خپل ګرات کټ کوي من قطع تا ویل شي ولا عاقل او نه هغه چې د پلو مر پلو کنه نفرمانه وي ا حق کټ کوي یا داخل بل جنت تم بنان شګړه وین کا چې شګړه دل پګړي او نه به کنه عاق داخل شي ولا مدمن خمر او نه هغه سره کې چې ادمان کو په نشاب باندې شرط ادمان کو شرط همیشه شي وهان ابي هريره قال قال سمي تو سي د کوي د خپل انساب نه ما تسلم نبي يرحمكم د مرانداز چې په سره ته خپل غیرت نه هو پوری سا چې دا خو ته ملي کې د پنکای سره مې څه کېږي کنه دا مې د پلور ترځې ده یا مې د نکې ترځې ده کنه د بشاو شګړه کنه په غام سره شو سره ګاډین کې چې دا پته نه ته لګېږي کنه خو پر ځای به شمیره تعلق دې پر دې ونه سره ستې خپل تعلق نشته کنه زه چې غاټ ګناه ته ورسېږم غاټ ګناه نه وشو فهل من توبه امو ته به څه طریقه شته قال هل لك من ام مېر د ژوندې دو قال لا چې نه نه ژوندې قال وهل لك من حالت ترې د شتا امیر خیر دې قال نامې چې ترې خو مشتا قال فبرها اترې سره شاشه ګړه شریکه سره کنه کیکا دا ګناه به خای پکې تماف کو کله نامې چې شته الصلاة علیهما دعاګونه مې پروته کا یو څه نو شیخ منډل مړ دي کنه چې منډل نه شیخ ته نشوي ته مې دلا کنه یا کله مې ته نشوي تر وډا کنه خو دعاګونه وتا کنه دا دې څه څنګه ده ول استغفار لهما بخښ وتا غوړه وانفاذ عادهما من بعدهما او جری کوا دی وادی نه لوزی دی نه بعد کچا سره لوز کولی کړه وی کړه او وادی پیرا کا وصلت الرحم التي لا تصل الا بهما او بل کنه خپل ګراته اخته ګراته چا به نشو په لمګه دی په ذریعہ باندې چې ته د خپل خپل وندي چې ته مر خپل وندي کنه اخته ګراته تو پولا وای کرام صدیق هما و د چې کوم یې روند سره وي کنه اې کرام کا ته مې ته چې کوم ملګری وي اې کرام سره کا بیا مر نه بعد کنه دا به دې سره کرام دا دې څنګه غالي بردا وانه به ته فعل کړه ته نبی سم یکسم لحم بجیرانا جیرانا مقام سره به سم غشه وشلا اې ته څنګه چې ته یو زوی د ته په چرچې په دلیار شه ان اقبلت امرتن یو شدا مخترب ترونه وه ا ت و ر ن ن و ت ل ب ر م ن ا ز ن س م ب ل و ل ك ن ا بروم د سخت بلا ب ا ن و غ ر ت خلوات ت و ر ن و ت ل هو چې بروم نه منډه ته تری ته ودرېد کنه فن خط طرف مغارم صخره من جبل پر پریوته د خله ور په خله باندې یو کنه پرشه د غنا تیرا پر پریوته پلانګو شکنه نه را پسې ورداب شو فاطبقت عليهم فسر پوشو دغه په دې باندې کنه بالکل یو فر یو حق کېدای شي چې دا په کنه بلانګه کو دغه فسخرا فقال احدهم یو کا سول شریک کړو اللهم ای خدای پکا انه کان لی والدار امو میر پلو شیخان بوډا ګور وی کبیران ستر مشون وی ولی سبیت صغار امو کنه وړي کې کراچي ویل کی بچون می بي وړي کې وړي کې كنت ارى عليهم ديت مبكنا دانن جويتا تولي مبكنا په خوا دی کنه خپل بال بچنا هر ګرون وی کنه وری کیا وی ګرون وی کنه خو هغه مېر په موي ته چې دا مې مېر کړو دي کنه حوال مې به هغه مړول شو د مې به اته ور کول کنه بچور مې به پرېښول وانه قد ناب يا شجر او کیسه دا شان ده چې قد ناب يا شجر په وا مقابو د مونږ کنه هغه هوښر نو وریا شو نه دا چې وشو یې کنه خیب ده کنه په کوټه کې به ولې دي دا من خبر نس کوله او دا من خبر مو چې کچېره ویش شي کنه وږي تری دی ویش او شو ده کنه زه نو فقوم ته اندر اوسه ما دي سار ته ویلو کنه اگر اون وکړه ما دا بده ګل چې ویش کو د لکنه په کوټه کې به نه خبر دي واکر ان ابدا بسبيته ودا بده ګل چې زه پیلې بچی نو کنه اول بچی ته کوم بیر په دې په پرېږدو فطلبت اليها نفسها دير مې د نفس مطالبه وکړه چې مو خواهش پرا کا د انکار نه وکړو حتی آتیها به مئات دینار چې پر مثل دینار نه ور کړی فسای ته مو کنه مشقتینا شریک شریک له حتی جماعت مئات دینار سل دینار مې جمع کړل فلکیتها بها زه په اصل دینار سره مې کوم مخامخ شوم امه ته پیش کړل چې څو کنه مو خبره ومنه دا چې وکړه وی چې کنه کامې دي دا وی څه پکې په دې درې وی فتر کو پرې شو ورعبانو اراده بنو کړو موږ کوی چې هوتو مشکات ته د درې مصر کړی وې خلاق نه یو خسلوړو خدا پر دې ویری شوی کنه مو چې بلا څه پکې دا له خلی خپلانو شو کړل کنه فلم ازل ادرعه زه لګیا و که چې اوی تکارو ته هم به کړل اته شکایت کو چې کوي ته چې شاته لوکا ده نه تلو کوي فقال لي رسزم تلک ها چې تلو کوي کا کنه کچېره کنه پلور په حق باندې وي مېر په حق یې به خطرات ضروری ده ځکه چې بیا حقوق سي کنه نه فرمانی دو مېر په عذاب دي جوړ کړل کنه چې ا دو په ګرام وي او کچېر کنه ګرام نه وي او دې مطالبه کو بیا جایز ده او واجب نه ده کنه رو ده وعن انس قال قال انا ابي ماما ان رجل قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما اميت بچي بند صحتا قال هما جنتك ونارك ده حق ده چدا تو جنات تا وتو ير ده كنا وانا قال قال ان العبد لا يموت ا دنیا هي چې کوم تکلیف یې تر سوال وي د رضی کړ ان رضی ختم شي ته که چې دعاګونه په سوال شي کنه امیر په نه حصول شي الله پکې بار ولي کې وان ابن عباس قال قال رسول اے صدا سے وقت چار شي ویر شي کنه هغه خو سکه په ژوند څه وکنه لور کنه ځکه چې الحمد کول واسه کړ پسې ترې مېر پسې کا چې تا چا ملور شاو کو چې مرده غونې پسې نو کې څه کنه خوشا پشا کړي چې تا مېر پلان ورې دي کنه اکبر ته ویا خبره چې تا کړ کبر ته چې تا په جما شي په منګر نه لای کنه جما شي چې تا شپږم په لبو دی جمعې په لبو دی نور زیات تا یا مېر زیات تا کنه اخو ډېر لري ته خو نه فرق کوي کنه په به دې پر دوه دروازې د جنت ته تخلص وي پلورا د خشول د پر شپه شوی ورات نه د خشول وا وان کنه واحد فواحد او که یو پتی وی کنه ور شپه ور درې قل سره کې سبو ته کنه په خوشي باندې سبو سي به وا دروازه ته تخلص وي ومن اصبح حاسن لله فولده كم سراي كنا فرماني دلالة برا برد متر سي ا مير په نفرمني د کړی مير نفرمني د خپل پک نیوي کړی خدا چې مير په دې په ورسره الله په کندر وکړي د اذبح له بابانه مفتوحان من نار دوی د روزي جهنم نه تخلص شي وان كان واحد فواحد قال رجل وان ظلمه اگر کا مير په ظلم په باندې کړا ویا بدای ویل چک شي مير په ناراضه کو قال وان ظلمه وان ظلمه وان ظلمه وعن انس قال ما من ولد بارن مثل هيس بچاي نيكوكار يندر إلى والده چاغا مير پروتا ورکسي ندرت رحمت د زور پر نظر بوندي رحمت نظر ته کسي سکا داس نشته الا كتب الله له بكل نظرت حجة مبرورة په هر نظر بوندي مبرور حج ته لګي خای پکنه مير پروتا شفقت په نظر بوندي کنه سو تو سه زور پر نظر بوندي تو ګورې ژوندای وی کنه فقط تو کا بني الله پک مبرور حج ته لګي هر قسم ګناه لا پکې چې صفا شي کنه هاي بخشي الا حقوق الوالدين مگر د مرد نه پرمني چې چا کړی وي کنه دا سزو خای پک نه بخشي فانه يعجل لصاحب في الحياه قبل ما الله پکې ور بل کوي سزو هغه چې څنګه په ژوند سي د مار نه مخشه مخشه کنه خدای پک هغه تکلیف په پد باندې پر روالي چې مې په تنگ کړی وان سعيد بن عاص قال قال رسول